شروع کو دوستانو دا د دنامه دا ابراهیم سوره ابراهیم مکی صورت ته د نورو مکی صورتونو په شان زیات زور بدلتا په اصلاح د عقیدې وی چې زمونږ او تاسو عقیده درست شي او مسله دعوت به د توحید وي الکه د توحید پابندی کوي د شرک نه نفرت کوي او اتباع د رسول الله کوي دا به خو ورسره وسره بدل د زیات چې بیان کیږي نو د حادثو د الله بکیږي هغه مخکنه چې کمی حادثه پیښې شوې دي قومونو ته اے نوح علی السلام را یاد کې داغه قوم باندې کومه حادثه رااله اے عاد قوم را یاد کې چاغوی خبره ونه منله کومه حادثه پیراله الکه سمود قوم را یاد کې اصحاب الایکر یاد کې دا د غر آیات کې د لوط علی السلام قوم را آیات کې دا واقع واقع په کې ډېر بیانېږي الف لام را الله خپويږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو ترغیب د الله کتاب ته کتابون دا یو کتاب دی خلک وی کتابون خبر دی مبتدا یې پټه پرته ده هاذا کتابون کتاب دا یو کتاب دی دا موږ ته اوس پروت دی څنګه کتاب دی انزلناه موږ را لېږلی دی الیک تا ته دا یو کتاب دی انزلناه موږ را لېږلی دی الیک تا ته او دا مسل را لېږلی دی چې د دې قرآن مجید دعوت خلکو لور کی او په دې قران مجید باندې خلق پوي کی نو چې ما دعوت ولا ورکا او خلق پوي شنو فایده بسی وی د جهالت د تیارو نه وروزی رڼا د دین ته لتخرج الناس د دې د پاره چې ترو باسه د خلق د دعوت په ذریعہ باندې ترو باسه د خلق من الظلمات د تیارونه هغه د جهالت د تیارونه د بی دینه د تیارونه رو باسي ال نور رڼا د دین ته لتخرج الناس د دې د پاره چې ترو باسي خلق من الظلمات د تیارونه ال نور رڼا د دین ته مزری استاد نه چاته پوس کړی دی چې ظلمات وای نو جمع وای ظلمات جمع دا مفرد د دې راځي ظلمتون او نور چې دی دا مفرد دی نو چې الته کې د تیارې مسلې نو جمع راوړي د بی دینه مسلې جمع راوړي ظلمات تیارې او چې مسله د دین شنو دلته مفرد دی نور رڼا وې دې کې اشاره دی ته ده چې ذرایع د گمراهۍ کثیرتون دا ډیر دي د گمراهۍ ذریعه او اسباب سری ډیر دي کې جړاګان را والیم دام دغه دی کډمان را والی دام دغه دی کسود کې دام دغه دی که جواری کې دام دی که نور ګن بالا کې د گمراهی زرائی یو شی نه دی نو یهودیت او عیسایت او هندوتوب او سیکتوب دا ټول دغه دی خو د هدایت لاره یوه ده ښه بس حق قرآن چې درته کومه بیان کړې ده همدقه ده او د دې نه بغیر بله هغه نشته نو زه مفرد راوړو لتخرج الناس د دې د پاره چې ترو باسي خلق په خپل دعوت سره من الظلمات د تیارو د جهالت نه ال النور رڼا د پویتا خدا بکله کیږي الک دعوت به د رسول الله یا نن سبا دعوت به د دې دیندارو خلکو وي خو توفیق به د الله وي چې چا سره د الله توفیق نی یوازې په دعوت باندې کار نه کیږي دعوت به سړی لور کې یو به ومني بل به نه مني به اذن ربهم په توفیق د خپل رب چې دا خلک راوباسي د تیارونه رڼا ته ریا دا رڼا څه دی دا دې ته وی عطف بیان هغه دا درنا بیان کوي الى صراط العزیز الحمید لارې دا غلا ته چې هغه غالب دی لارې د هغه الله ته چې هغه غالب دی او الحمید صفت کړی شوی دی په خپل کارونو کې الکه دې کې اشاره دی ته شوه چې که د الله په لار خو روان شوې نو الله غالب دی څوک د بیا بی عزت کولی نشي څوک د ذلیل کولی نشي اغه عزیزی حمید اغه لار د الله چې غالب دی او صفت کړي شوی دی اغه څوک دی الله چې اغه الله دی عزیزی حمید څوک دی الله چې اغه الله دی کم الله دا هغه کارنامې سری دا دلیل الذي هغه الله له ما فی السماوات چې خاص داغه د پاره دی هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دی الکه و د اسمانونو کې چې څونه مخلوق دی دا د الله دی ښا ملائکه مخلوق د الله دی نور مخلوق د الله دی سپومې ستوري مخلوق د الله دی تاسو د شي چل کوي چې د مخلوق عبادت مکوي دا غش عبادت کوي چې څوک خالقي وما فی الارض او دا هغه چې کم پس مکه کې دي وویل للکافرین او هلاکت ته د پاره د کافرانو من عذاب شدید دا غ عذاب سخنه الکه دا کافران دا غوی د پاره سخ عذابی په دې دنیا کې د کافرو کار څه دی صفت یې څه دی وی د کافرو یو دا کار دی چې د دین او د دنیا مقابله راشي نو دین خبره رستو کوي او د دنیا خبره مخکې کوي الذين هغه کافران یستحبون الحیات الدنیا چاغوی خوخی ژوند د دنیا هغه چاغوی خخی خوخی جون د دنیا علی الاخرت په اخرت اخرت رستو کوي دنیا مخکې کوي دا د کافرو کار دی ښا مسلمانانو له پکاري چې د سی باندې کوي دا سی باندې کوي چې د سحر جمعي وی سوک را پاسې دی شي او د زمیدارو چې د غاڼې واري دو بجې را پاسې جمعي کې دلته دی ځکه مونږ کله نا کله سهار وختي ځو جمعې پسې چې وځې پلان کوچ والا به خپل لمبر ته راغلي موټر والا به راغلي لکه جمعې له د ملا ماته د وي سبی څوک وختي را پاسې دی شي او چې بیا د لمبري بیا ول راځي نو یستحبون الحیات الدنیا چې هغوی خوښوي ژوند د دنیا علی الاخرت اپ آخرت یو ویسدون او هغوی خلق منې کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه د الله لار چې کوم اسلام دی دا غي نه خلق منی کوي او دا بد عمل نه دی دا ګوره د کافر او دغه دی د الله په لار کې عیبونه او نقصانونه راوباسي الکه مولیانو سره مکینه مولیان داسې دي مولیان داسې دي مولیان داسې دي دا په حقیقت کې په مليانو اعتراض نه لري دا د په دین باندې اعتراض دی لکه چې د خلکو سره کینی او تا دین خبرې به ووري او چې د دوی سره نه کینی دین خبرې به چرته نه ووري ويسدون او دوی خلق منی کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه ويبغون او دوی طلب کوي د الله د لارې د پاره عوجن د کوګوالي الکه په دین کې دا عیب دی دا عیب دی نن خدای په خیر کې د اخبارونو کې به تاسو ګورئ د د دې ډلو د مشران نه د مشران لیډران سیبان دا ګوري د دین پورې خان دي اوس هغه مړ شوی دی مشهور لیډرو هغه به دې ځای پورې خاندل د شهادت مسله نه ده چې یو معامله وي او په معامله کې دوه سړي نه برابرېږي نو یو سړی او دوه ښځې دی به په دې ځای اعتراض کوه به ښکاره وي چې ولې ښځې د سړو نه کمې دي چې یو دوه ښځې به د یو سړي په ځای وي نو دا عیبونه راوباسي دا نقصان دی پکې خاص کر دا حدود نه دي په حدودو کې هلکه چا زنا وکړه حد مه ورکوئ دا خو د انسانیت خلاف دی چا غلا وکړه لکه غلا غل نه لاس مه پرې کوي ولې دا خو د انسانیت خلاف دی الکه په دې هسپتالونو کې چې د خلکو نه لاسونه پرې کوي دا پخې ته پرې کوي نو ولې دا د انسانیت خلاف دی نه هغوی پوهېږي چې د لاس کې نقصان دی ته پرې که نور بدن دغه کېږي خرابېږي دغه سستاسو لړی کوتل کې یو سړی غلا کوي ټول خلک ته پریشان دي لکه دا مردار لاس ته معاشره ته خراب ده دا دغه کې کټ کې ها اولائک دق خلق چی دی فی ضلال بعید دادی په گمراه لره کې وما ارسلنا من دی باوی چې پیغمبر الله را لېګو نو عربي ولې راولېږه چرته سوریانی والا به را لېږلې وي عبرانی به را لېږلې وي و یا خدایم په خیر کې د پخوانه دا د غره روان دی الله چې پیغمبر را لېږي او قوم ته نو د هغوی په ژبه را لېږي ښه چې عربي وي نو عربي او چې عجمي وي نو عجمي وما ارسلنا من رسول او نه دی را لیږلی موږ هیڅ یو پیغمبر الا بلسان قومه مګر په ژبه د خپل قوم ژبه یو دا ژبه ده چې د خولې کې دی دلته دا معنا نه ده مراد د ژبې نه مراد دی لغت تاسو وایې که نه ستاسو څه کومه ژبه ده وی پښتو اول وی ستاسو کومه ژبه ده اردو الکه دا کتاب په کومه ژبه کې دی په عربی کې نو مراد ته لغت دی الله چې هر پیغمبر را لېږلی دی نو په ژبه د خپل قوم را لېږلی دی زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې نبوت دغه عام دی عربو تم دی عجمو تم دی انسانانو تم دی پیریانو تم دی ریاض اول دعوت د رسول الله پیله خپل قوم ته اسنګ دی وانذر عشیرتکل اقربین ګور اول دوی ته دی دی ته اول دعوت ورکانو دا به دا سره ملګری شي نو بیا به عام خلکو ته نو پکارو چې دعوت خپل قوم ته نو پکارو چې پیغمبر د خپل قوم په جبه کنه ليبين لهم د دې د پاره چې دا پیغمبر بیان کی احکام د دین لهم د خپل قوم ته پیغمبر به بیان کوي نور خپل توفیق د الله دی فیدل الله نو گمراه کوي الله من یشا هغه څوک چې دا غوخه خوشي ويهدي من یشا او الله هدایت کوي هغه چاته چې دا غوخه خوشي وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالب دی په خپل حکومت کې او خاوند د حکمت دی په خپل کارونو کې بیا د توحید د پاره نقلی دلیل یا لکه دا قران چې څنګه راغلی دی او د قران مجید مقصد سره چې دا خلک د تیارونه رڼا ته روزي هر پیغمبر چې راغلی دی دا خواري کړې ده ولقد ارسلنا موسی یقینا راولېږه موږ موسی علیه السلام بی آیاتنا سره د نخو زمونږه موسی علیه السلام ته الله پاک نه لوی معجزې ورکړې وې لوی او په هغه نهو کې بیا دوه ډېرې لویې وې یو عصا وه یو یدې بیضاو الله ورته وویل چې دې خلکو له دین دعوت ورکا ان ان اخرج قومک چې ته او باسه دا قوم ستا من الظلمات د تیارو د جهالتنا ال النور رڼا د پویتا او چې دعوت ورکې نو په دعوت کې وته واقع بیانوا وذکرهم او ته نصیحت وکړه دوی ته بی ایام الله پروزو د الله وذکرهم دوی ته نصیحت وکړه بایام الله پرزو د الله څه مطلب ځنې خلک وایي مراد د ایام الله نه دی نعم الله د الله نعمتونه ځکه چې د نعمتونو ورځې همیشه یي ښه هغه مشهوري د نعمتونو ورځې مشهوري نو هغه د الله نعمتونه ورته بیان که دا د سره کړي دي دا د سره کړي دي ځنې خلک وایي مراد د ایام الله نه څه دي واقع د الله هلکه دعوت وکړې نوح علیه السلام قوم سره څه وشو هود علیه السلام قوم سره څه وشو صالح علیه السلام قوم سره څه وشو نو نصیحت وکړه دوی ته بایام الله په واقعو د الله ان فی ذلک یقینا په دغه کې لآیات نخدی نشانی دی د قدرتونو د الله لکل صبر شکور د پاره د هر صبر کون کې او شکر کون کې مزری استاد وی مراد د صبر کون کو د شکر کون کو نسود مؤمنان نو معنا به دا سه کوي پدې کې نخې دي د قدرتونو د الله د پاره د هر مؤمن خو د مؤمن کار څه دی په تکلیف کې صبر په مشکلاتو کې صبر او په خوشحالی کې د الله شکر یو حدیث کې به تاسو ته راشي ایمان دوی حصې دی ښه یوه حصه به یو ځای کې حاصلوي بله به بل ځای حاصلوي نیم ایمان په صبر کې دی مشکلات رالل صبر کې نیم د دلته وګټ او نیم ایمان په شکر کې دی چې خوشاله ده باندې رالل نیم بالته ګټي او کنه دادی چې په مړی کې ویرونه او په ودونو کې ډمان او اجراګان دغه نیمینم خلاص شوی او هغه نیمینم خلاص شوی ایمان به د کم ځای نه راشي حدیث کې به تراشی رسول پاک وای تعجب د مؤمن سړی لنو عجیب دی د مؤمن حال لا تعجب دی دا اچاله نشته دی بغیر د مؤمن نه که تکلیف وته ورسی نو صبره الله دې کې خیر ورکی که خوشحالی و ته الله ورسی نو شکره د الله شکر وباسي دا د هم ولا خیر شي تکلیف هم ولا خیر او دغه د خوشحالی هم ولا خیر و اس قال موسی او یاد کې هغه وخت چې اوی موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته چې اسکرو نعمت الله را یاد کې تاسو نعمت د الله علیکم چې په تاسو یې کړی دی هلکه دا نعمت پې الله کله کړی و اذ انجاکم په هغه وخت کې چې دی الله نجات درکړ تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم دی فرعونیانو برسو تاسو ته تا سو العذاب بد عذاب دغه بیګارونه او دا خدمتونه یو ویذبحون او هغوی به لالول ابناءکم زامن ستاسو چې د بني اسرائیلو دا قوت ختم شي ویستحیون او هغوی به ژوندی پرېښودلې نساءکم ښځې ستاسو مراد د ښځو نه څه دي لوریانې وي هلکه دا لوریانې وله پرېږدی چې بیا موږ له خدمتونه کوي وفي ذالکم او په دغه نجات کې بلاء احسان من ربکم د طرف در افستاسونه خو څومره احسان عظیم لوی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب ته زمونږ په حالاتو باندې رحم وکړي رب ته زمونږ حالات تمام حالات درست کړي رب عقیده زمونږ درست کړي اعمال زمونږ درست کړي معاملات رب زمونږ درست کړي اخلاق زمونږ درست کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کړي رب د قران او د حدیث اتباع زموږ نصیب وګرځي رب قران او د حدیث اتباع زموږ نصیب وګرځي رب دا دین او قران حدیث زموږ نسب العين وګرځي رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې راکې په خبر کې راکې په ورځ د قیامت راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو الله دې له دې راتلو د دې کې نست دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ الله په خپلو بچو خوشحاله کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي زمونږ ملګرو یو کس د کار شروع کړی دی آبادي کوي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله یې په خیر سرته ورسوي وصلی الله تعالی